هغه داعیه اتباع کی انبسطت نو دا داعیه خوشحاله سی وانشرحت او دا داعیه کی انشراح رئیسی و ان امتنعت اکا چرت دا نفس منع کی دا نفس منع کی انقبضت نو دا داعیه کی انقباض راشی وتقلصت او دا داعیه دا مقصد دا دی چی سر هغه سی دا سر ټوله غوندی سی او داسی انشراح مقابل بیا مقصد تقلص استعمال کړی دی یعنی داسی انضمام غوندی پکی راشی فاذا باشر العمل استبد منبعه نو چې کله یو سړی یو عمل وکړي استبد منبعه یعنی مستقل شي منبع د دې عمل چه هغه قوت ملکیه وی من بعد هغه عمل یا بهیمیه یی نو په هغه کی استقلال رئیسی وقویه او دا عمل که ښه عمل دی وکړو قوت ملکیه کی استقلال رئیسی او مضبوط شی او که بد عمل دی وکړو بهیمیه کی استقلال رئیسی او مضبوط شی وانحرف مقابله وضعف او مقابل بیا انحراف واخلی او ضعیف شی که قوت که ښه عمل دی وکړو منبع د دې عمل چې هغه قوت ملکیه ده هغه مضبوط شي هغه مخالف چې بهیمیه ده هغه ضعیف شي که بد عمل دی وکړو نو د دې بد عمل منبع چې قوت بهیمیه ده هغه مضبوط شي هغه جانب مقابل چې هغه ملکیه ده هغه شي ضعیف شي وإلی هذا الاشارة فی قوله صلی اللہ علیہ وسلم او دیت اشارہ راغلے دا پدی قول دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی النفس تتمنا وتشتہی نفس تمنا کئی او اشتہا کئی والفرج یصدق ذلك ویکذبه بے فرج یعنی اغا شرمگاہونا یاد دی تصدیق کی یای تکذیب کی کدی اغی اطاعت اکو اطاعت یې وکړ نو تصدیق یې وکړ که د هغې اطاعت یې نه وکړ نو څه یې وکړ تکذیب یې وکړ اوس دلته دا ځینو نسخو کې عنوان لګولی ده کل مخلوق له اعمال و هیئات یشار بها الیه خو دلته د لفظ مخلوق نه ده پکار دا خلق پکار ده چی کل خلق له اعمال و هیئات یشار بها الیه چی هر خلق چی وی یعنی ملکات یعنی چی چور ملکات تی دی ملکاتو دی پار اعمال وی او حیات وی چی دی دی اعمال او دی حیات په ذریعه سره بیا دی ملک خلق ته چکول سی اشاره کول سی مخلوق نه مخلوق دالته سم مناسبت نو سره ساتي نه نه داسی پکار دا چی یعنی ټول خلقو دی پار س اعمال او حیات وی چی سبا دی ایغو حیات او دی اعمال په وجه سره بیا ته ایغو خلقو تا اشاره کولای سی چی په مثال یو سره د هر وخت دی ګونه باندې دی او شو ملمانی او دا یو غبل جوړی نو دا اعمال دی چی په دې سره ته اشاره هغه یو خلق ته کولای سی چی هغه څه شوی دا سخاوت تا یو سړی د هر وخت توره اخیستی او مقصد دا دی چې د جهاد په میدان باندې سنګر باندې ولاړی نو دې کې دا داسې یو عمل ده چی داس یو اعمال دی چی پدی سره تاغه خلق ته اشاره کولای شي هغه تعبیر په کولای شي چې هغه څه شی دا شجاعت تا هغه څه شجاعت تا نو داس عنوان لګول پکارو چی کل خلق له اعمال و هیئات هر خلق چی وی هغه دی پار اعمال او هیئات وی یشار بها الیه چی په سبب دی هغه سرا بیا په سبب دی هغه اعمال او اعمال سرا بیا دغه خلق ته چی کولای سی اشاره کولای سی لکه ما درته مثالونه پیش کړو اوس دی هغه کیسه کوي درته ان شاء الله ولن ترى خلقا الا وله اعمال او تبا تبا نوینه خلق لرا یعنی ملکات لرا الا وله اعمال مگر دی خلق پارا با اعمال وی و حیات او داسې حیاتونه به یشار بها چې اشاره به کوله سی په سبب د دې اعمالو سره الیه په طرف د دې خلقو ویعبر بها او تعبیر بکا وشی په سبب د دې اعمالو سره عنه د دې خلقو نه وتتمثل صورتها او متوسل کیږي به هغه صورت د دې اعمالو مکشافا له مکشاف لپاره د دې خلقو دا خلق په ورنا ظاهریږي فلو ان انسانا لکه مثال په طور یو انسان دا وصف انسانا آخر د بل انسان تعریف او که بشجاعت په شجاعت سره یو ملګری دی وتای چې دا ډیر شجاع ده او دا ډیر بهادر سړی ده واستفسر نو دنه استفسار وکړای سي چې څنګه بهادر ده فبینا نو د بیان او کوتا لم یبین الا معالجاته الشدیده نو ده په بیان کې نه ذکر کوي مگر هغه سخت مواقع دي د ذکر کوي چې فلانی جنگ کې دی او فلانی کې او فلانی کې خدا چدا بهادر ده کنه نو هغه سره مو دغو اعمالو سره مو د هغه ملکې نه د شجاعت نه تعبیر وکړ او بالسخاوت یا یو سړی د بل سړي د ده تعریف په سخاوت سره وکړ نو اوس تو تپوس نه اوسه چې څنګه سخی ده نو ته به اوس څه ته بیانېږي لم یبین الا دراهم و دنانیر یبذلها نو ته به نه به بیانېږي دې په حق کې مګر هغه دراهم دنانیر چې د کوم خیرات کړي چه دغسی وکړه داسی نو دا به بیانیږی نو دی اعمالو سه دی ملکاتو نه تعبیر دی ملکاتو نه مقصد دی ملکاتو ته اشاره دا پچا سره کول سی په هغه اعمالو سره نو د اعمال مظاهر دی چا دی دی ملکاتو دی اعمال مظاهر دی ملکاتو دی ولو ان انسانا اراد ان یستهزئ صورت الشجاع والسخاوة یو انسان دا دا ارادہ دا چی ما کی دی صورت شجاعت موجود شی ما کی دی صورت سخاوت موجود شی نو دا دا سی نموجودیگی استر الى صور تلک الاعمال دی با محتاج سی صور دی دی اعمالو تا بیا با جنگ میدانو تا زی خرچونا بکی علا با بیا پدکی سخاوتونا او شجاعتونا موجود شی اه البته خو بله ده چې که یو سړي کې فطرتا د شي نه موجود وي خو د چیرې دنه صادر شوي نه وي شجاعت پکې موجود ده خو د هغه فطرت بدل کړی ده یاري چیرې شجاعت ظاهر کړی نه ده سخاوت پکې موجود ده خو چیرې هغه سخاوت ظاهر کړی نه داسې فطري پکې موجود بیا خو بله خبره ده اللهم الا يكون قد غير فطرة الله التي فطر الناس عليها ولو ان واحدا اراد ان يحصل خلقا ليس فيه اوس یو کس ته دا اراده ده چې زه داسې یو ملکات پیدا کړ چې آپ دکې نشته فرض که یو سړی بزدل ده د زړه دا غواړي چې زه شجاعت په ځان کې پیدا کړم یو سړی بخیل ده د زړه دا غواړي چې زه سخاوت په ځان کې پیدا کړم نو اوس په دای شاسې وایي چې دا به څنګه ځان کې پیدا کوي نو دی وایي چې زه ورته طریقه وښایم پیدا شي سخاوت ځان کې پیدا کړي نو چېرته داسې خرچي غوندې ملګري وي چې څه صحبت محبت جوړوي کله څه ځان له خرچې مېلماني هغو سره به کمرې کې شي یو څو کاله خپله مخه به پکې څه پیدا شي سخاوت ماده آ به پکې پیدا شي وتجشم الاعمال المتعلقه به او بل فکر بکی په ایغو اعمالو کی چې کوم دو خلق سره متعلق وی شجاعت ځان کی پیدا کړي نو د صحابه کرامو جنگونو حالات په ګوري د تابعین او د لوی دلیر دلیر خلق واقعات په اروي او مقصد دا تقریرونه شجاعت پکې پیدا شي سخاوت هغه کړي نو د سخیانو حالات په ګوري نو سخاوت پکې پیدا شي کتابونه به مطالعه کوي وتذکر وقایع الاقویاء من اهله او یادی با اغا وقایع اغا حالات اغا حادثات تی اقویاء دی اهل دی دینا ښه سخیانو حالات په هر وخت ګوری کتابونو کی ښه شجاع خلقو بهادریګان خالد ابن ولید صاحب دو دو لوی لوی کبارو صحابه کرامو هغه جنگونه دا حالات په ګوری ده کی به غیرت پیدا کیږی چی اوس می توره واخیسته دا انګریزان می چه کړای مړه کړای کنی بیا به یری سره ټول عمر تیر کی اوس مسئله دا ده د اعمال دا داخل تحت القدرت والاختیار وی ثم الاعمال هی الامور المضبوطه اوس ملکاتو سے پتہ لگیگی اصل شے خو مقصد ٹھیک تا ملکات خو دی خو اوس پا شریعت کے زیاد ترجیح پا شریعت کے زیاد منظور نظر پا شریعت کے زیاد توجہ آچا تا ورکڑے شوی دا اعمالو تا ځکه چی اعمال د سړی په اختیار کی وی اعمال د سړی په قدرت کی وی اعمالو ضبط په توقیت سره کا اسی وقتونو سره اعمال لیدل شی اعمال مقصد دا چی حکایت کیدل شی اعمال سبا په کتابونو کی نقل کیدل شی نو شریعت ځکه زیاده توجه چاته ورکړی دا اعمالو ته ورکړی دا و یمکن ان یؤاخذ بها و علیها او ممکنه ده چی مؤاخذه وکړه سی په سبب د دی اعمالو سره که ښه اعمال دی کړی وو نو مقصد تا پاره به مفید بد و نو تا پر مفیدی ان یؤاخذ بها یالا چی مؤاخذه وکړه سی په فعل دی باندې کچرت بد عمل دی کړی ان کانت شر اذا کانت شر وعليها اپدی باندې وشي یعنی علا ترکها کچرت خو عمل دی کړی نو اعمال دی دی کوالیب او صور دی ټیک تا هغه وی پکی تا خو اصل مقصود پکی تا چه وی په دغو نفوسو کی ملکات وی فیحصی علیها الاعمال نو اعمال هم په دی باندی حسابول سی خو احصاء اضعف من احصاء الاخلاق خو داسی احصاء وی چه هغه دی احصاء دی اخلاقو نه چه وی اضعف وی بمنزلة ما يتمثل في الرؤيا لک پا مرتبه دی دی لکه مثال پا اغا خوب کی سړی تا کوم اشباح متمثل کیگی المعنی المراد خو مقصد ورنه هغه معنی مراد ئی خو هغه شکل هم پکی ته چه وی تعبیر کی دخل وی هغه شکل په تعبیر کی دخل وی لکه یو سړی خوب ولید کالختم علی الافواه والفروج یو مؤذن خوب ولید چه زه لګم او د خلقو په افواه خلقو په خلونو خلقو په خلو او د خلقو په فرجونو باندې مهرونه لګوم نو ابن سیرین صاحب ته ورغی نو ایغ ورته ویل چی ته مؤذن یی ته جه مؤذن یی او په رمضان کی د صبح صادق نه مخکی لا اذان کای صبح صادق نه شوی ته اذان کای نو ځکه دی تعبیر دا ده چی ته خلقو په خولو باندی او د خلقو په فروجو تا مهرونه ولګول یعنی بی وخته روزه چکی په ونیسی نو دا تعبیر نو اوس ټیک ده مقصود خو هغه تعبیر ده خو پکی دغه صورت چه ده د مظهر دغه شبه چه ده کومه ده لیدلی دی پکی ته چه ده دخل ده دی پکی ته دخل ده ومنها او بل اغا اعمال داسی دی اغا نفوس داسی دی نفوس ضعیفہ چا اغا نفوس ضعیفہ دی تحسب اعمالها عین کمالها دی دی اعمال عین کمال گانشی لکه دی تاسو مونگ نفوس دی مونگ اعمال عین کمال گانشی لعدم استقلال الهیئات النفسانیه ځکه چی دلته د هیئات نفسانیه دی تاسو مونږ مقصد دا دی چی هغه ور استقلال نی پکی فلا تتمثل الا مضمحلة فی الاعمال نو دا حیات نه متمثل کیگی مگر دا پا اعمالو کی گڑ وڈ شی یعنی پا اعمالو کی دی ازمحلال رئیشی ذکر تاسو مون کی بس اعمال اعمال ملکات دیر خلق پیجنی قدر نه چی ما کی کوم ملکه راغلی دا نه دا راغلی سپ دی پوی نی عظمت شان راغلی ده دی اهتمام راغلی ده اعمالو ته په نوامیس الہیو کی یعنی په شریعت کی دی اعمالو ته ډیر اهتمام چدا حاصل ده ځکه تاسو وینو په شریعت کی ټول دی اعمالو ذکر ده مونس کو او دس کو داسی کو زکات کو هغه کو بل شی کو شجی اوس د اعمال استقرار د اعمالو په ملأ اعلی کی اوس دا تاسو ته ما مخکی دا خبره ویلی چې دا اعمال هلته په ملأ اعلی کی چسی بیا مستقر شی نو چې هلته مستقر شی نو دینه مقصد دا چې یا هغه ښه رنګ واخلی یا بد که بد رنګ واخلی نو په نفوسو کی هغه بد هغه وغورځوي او پورته ښه رنګ لار چی نو هلته رضا جوړ شي که بد رنګ واخلی په نفوسو کی هغه بدی دی یخ سړی خلق په هغه کی وغورځوي مع قطع النظر عن الهیئات النفسانیة التي تصدر عنها قطع نظر وی دی هغه هیئات نفسانیه نه چا کوم دی دین صادریږي هغه هیئات ته بالکل توجه نه صرف چاته سی اعمال تشی فیکون اداء الصالح منها بمنزلة قبول الهام نو وی بیا ادا دی هغه صالح دی دی اعمالو نه په منزله دی قبول دی الهام سره دی ملائ اعلی نه هغه ملائ اعلی نه الهام قبول کی فی التقرب منهم په تقرب کی دوی ته والتشبه بهم و اکتساب انوارهم چی کوم مخکی مسئلہ تفصیل تا تذکر کرو و یکون اقتراف السیئ منها خلاف ذلک او اقتراف تی هغه بدی آدی دی مخالف شای قبول کی هغه بالکل تشریح ټول پکی وچلوا وهذا الاستقرار يكون بوجوه اوس دا هلته په څو وجوهو سره دا اعمال مستقر شي منها هغه یو دا ده انهم یتلقون من بارئهم چې دا ملای اعلی دی الله طرف نه دوی ته د دې خبرې فیضان راغورځي ان نظام البشر لا يصلح الا باداء اعمال چې دا نظام بشری د دې صلاحیت نه رادرومي مگر په ادا د اعمال سره رادرومي والکف عن اعمال او کف اعمالو چی دو به ښه اعمال کوي او بدو اعمالو نه به ځان ساتي اله به دا نظام بشری چی وی صالح وی دا خبره په ملای اعلی باندی فیضان شوی وی دی الله طرف نه فتمثل تلک الاعمال اصل کی فتتمثل دا نو متمثل شی بیا دا اعمال عندهم دو خواته ثم تنزل فی الشرائع من هنالک بیا ایغا دین شرائع جوړ سی چی دا اعمال خدی پدی کی انسان مصلحت تا نو ایغا نه شرعی احکامات جوړ سی نو خدای پاک ورته ووایی چی دا ورسو خلقو په زړونو کی هغه ازکا دی نفس ته وغورځوه آ به خلقو ته چکی وغورځوی چا کومه مخکی تشریح تیره کړی وه په ایغا انداز دا ابواب ټول سره چه دی مربوط دی نو هغه نه بیا شرایع جوړ سی نو دا په دی طریقی سره دا اعمال دی اعمال انسانی دا هلته مقصد دا دی چی په ملأ اعلی خوا ته مستقر شی او دا ضایع کیږی نه هلته د دی هغه اشباح چی وی موجود وی ومنها او بله وجه دا ده دی استقرار ان نفوس البشر التي مارست چی نفوس دی بشر کله چی ممارس وگرزیدی بار بار کئی دا اعمال ولازمت الاعمال او نفوس دی بشر ملازم سی دی اعمال سره اذا انتقلت الی الملأ الاعلی نو دا نفوس چی کله له ابدانو نه ووځي او هلته مقصد ملأ اعلی ته ورسی وتوجه الیها استحسانهم و استهجانهم نو بیا دی نفوسو ته دی هغه استحسان دی ملأ اعلی یا استهجان دی ملأ اعلی متوجه شي ومضی علی ذلک القرون والدهور او په دې باندې بیا څه قرون او دهور یعنی څه زمانې په تېرې شي استقرت صور الاعمال عندهم نو دا صور د اعمالو دو خوا ته څه شي مستقر شي او ثابت شي چې ثابت شي نو هلته مقصد دا دی چې د هغې مطابق فیصلې شي وبالجمله فتؤثر الاعمال حینئذ او حاصله خلاصه دا ده چې بیا دالته د اعمال داسې مقصد دا ده چې مؤثر وګرځېږي د اعمال داسی مؤثر وګرځیږی تاثیر العزائم لکه منترونه چی مؤثر وی یو منتر وی هغه مؤثر وی رقی وی المعثور عن السلف بهیئتها و صفتها خو ګوره یو منتر چی مؤثر ګرځی یا یو تعویذ چی مؤثر ګرځی نو ځکه تاسو ویلی دی چی کوم عمل کئی د عاملین نو هغه هغه هیئت شکل به پکی لحاظ ساتی یو تعویذ یو شکل چی دو ذکر کړی چی په دک شکل باندی به یې لیکی هغه حروف که ته په بل شکل ولیکې بیا دونه مؤثر نه وي یعنی هغه شکل پکې چې دخل وي یو منتر وي نو یو خاص طریقې باندې به وایي په هغې طریقې باندې هغه کې به دالی دیرې نه کوي هله دی مؤثر ګرځي اړه دی چې ګرځي مؤثر ګرځي نو که هغه طریقه پکې خطا کی بیا مقصد هغه ور تاثیر نی نو دارنګ مقصد د اعمال چې مؤثر ګرځي هلته نو په هغه طریقې به مؤثر ګرځي چې کومه طریقه شریعت تی دی چې دا خودلې ده په هغه طریقې باندې به مؤثر ګرځي کدی هغه طریقې نه بار او عمل و بیا به هلته مقصد دا چې دی هغه تاثیر نه لکه مثال په تور باندې تعویز ما, ما تخپل یو استاد یو تعویز اجازه را کوله دی نیم سری در یا رحمان 21 وار لیکل نو مقصد پنځه واری ویل کړي کې پنځه واری بل سلور بداسي ولي کې او د یو اخیرنای به ټول تداسي وګت کې نو ما ورته ویل چې جیکه په دې ترتیب بغیر ویل چې نه بیا به مقصد هغه شی اثر نه دا د دې هیئت هم په دې هغه کې چې وي یو دخل وي نو دارنګ مقصد دی اعمالو چې کوم د هیئات کې شریعت چې څنګه موس خودلی ده شریعت چې څنګه داسې نه چې یاره موس کې خو اصل خو سجده سجده ده نو یو سړی وایي چې نه زه به دغسې په سجدو باندې پروت یم خدای پاک سره به مې ډایرېک هغه چی ملاوي نه شریعت چې کوم د دې هیئت او شي به شوی ده په هغې طریقې باندې به یې کار به هر حال په شریعت کی اعمال او ملکات دواړه شیونه وی خو په ځنی نفوسو کی ملکات زیاد هغه وی او اعمال وی پکی ته خو هغه مقصد دا دی چی هغه ملکه یی دونه درجه یی چی ایغ دوه رکعته په ډیرو باندی ګڼل شی ځکه تاسو وایی د عالم سړی خوب دا د عابد سړی عبادت نه بهتر ده خو اله چی د عالم سړی عمل وی په خپل علم باندی نو ده ملکات مضبوط شوی نو مقصد دا دی چی د ده هر شی د ده دوه رکعته عبادت او د هسی یو عامی سړی وال ډیر ځکه چی دی به د هغه آدابو د هر شي لحاظ پکې ته چه کولای شي توجهاتو ساتلای شي هغه به یې پکې ساتلای نه شي بهرحال خو اعمال حدر نه دي لکه بعضې فرق باطله اوس په دې باندې دي په ګوټونو کې ناست دي ځان نه یې پیران جوړ کړي ګډ شي دننه نه مونځ کوي نه اودس کوي او چې مریدانو نه تپوس وکړي مونځ چېرته کوي وایي مونځ هغه ته رسېدا کعبې ته مونځ رسوي کعبې ته هزاري صاحب به ورته ویل چې کعبې ته بیا مونځ رسوي بیا مقصد دا دی چی تقاضا دالته ولی کئی بیا هغه هلته ابو جیل ټټیو کی کئی کنه تقاضا دالته کئی سم پند هغه وکی او مقصد دا چی موز هلته کعبه ته رسی عجیبه ونه کاری ګرانو او خبو اوریدونکو او مینوالو که تاسو غواړئ چې دا خولای او رنگین کیسه الله ستاسو راوړي دا پته یاد لرئ آ په تکلیف شرعی او مجازات کی وو مبحث اول په دی کی وو چی انسان دا مکلف دا او انسان تا به په خپل اعمالو باندی مقصد دا دی چی سزا جزا دا به ملاو کیږي نو مبحث اول دا په تکلیف شرعی او مجازات کی وو نو اول ئې صراحتاً دا خبره ثابته کړه چی انسان دا مکلف ده دې نه خود به خود ضمناً مجازات ثابت شو چی کله انسان مکلف شو خو خود به خود دا خبره هم ثابته شوه چی ده ته به په خپلو اعمالو باندې جزا ورکول کیږی خو دا ضمناً ثابته شوه. ضمناً ولی ثابته شوه؟ ځکه چه دا مجازات دا په ماهیت تی تکلیف کی چه ده داخل ده تکلیف وایی دیتا چه مونږ وایو چه دا سړی مکلف ده نو دی معنی دا ده چه دی به په خپلو افعالو باندی او اقوالو باندی چه وی ماخوذ وی یعنی هر شی به ده سره پایی پایی چه کیږی حساب کیږی نو دا مجازات دی تکلیف په ماهیت کی داخل ده نو تر اوسه پوری دی خبری اثبات وکړ شاه صاحب په دلایلو عقلیه و نقلیه و سره چی انسان مکلف ده خود به خود ضمنا دا هم پکی راله چی انسان ته به په خپلو کړو وړو باندی چه ورکول شی سزا جزا ورکول شی لیکن اوس دی را درومی صراحتا مجازات ترته ثابتی صراحتا او بل اسباب د مجازات درته بیانوي چی اسباب د مجازات څه دي او بل دا چی د مجازات دا کله په دنیا کی وی کله په برزخ کی وی او کله په عالم آخرت کی وی نو د مجازات هغه نوعیتونه کیفیتونه او طرق د مجازات اسباب د مجازات دا درته چه کئ بیانوي ګوره دنیا کی هم ټیک ته دنیا دا دار الجزا نه ده دنیا دار الجزا نه ده دا دار العمل ده خو بیا هم کله کله مقصد دا دی چې د هغه نیکو او د بدو اعمالو ځنې نیک او بد اعمال داسې هم دي چې هغه جزا او سزا خدای پاک په دې دنیا کې هم سړی ته چکی ورکی ګڼ شی احادیثو نه دا خبره ثابته ده او د وجدان نه او د مشاهدې نه هم دا خبره چه ده ثابته ده ګوره د مجازات اسبابو کی یو اصل غټ دا ده چه هغه روح خوشحالی او غمجنوالی نو تاسو خپله سوچ وکړو چی کوم خلق نیک کارونه کئی ارواح یې هر وخت چی خوشحال وی اګر که بظاهر تنګی په ښکاری خو ارواح یې چی وی خوشحاله وی چی کوم خلق غلط کارونه کئی اګر که بظاهر خاندی او خندانه سم ته ته به وایی سره تاویږی را تاویږی لیکن زړونه دی که وسپړل کنه نو د غمونو او دردونو نه ډک وی او خوبونه په ګولیو باندی کئی. مونږ طالب په لوړ باندې پاڅولای نه شو آ چې کش کیږي بیا غریبان پاڅي بیا دوه دوه درې درې ګانټې نوکرانو ته سر کې ګوتې وهي خوب نه ورځي آ بظاهر داسې ښکاري چې کنه دا طالبان به پریشانی او آ به چې خوشحالي حالانکه داسې نه ده خوشحال طالبان یي هغه چې پریشان وي اګر که بظاهر معامله الټه ښکاري بهرحال نو ډیر اعمال داسی دی چی دی هغه سزا جزا دارنګه مقصد والدینو سره نیک سلوک کول نو یقینا خبره داده چی تاسره به هم بیا خپل اولاد نیک سلوک وی دی والدینو خدمت کول تا به هم اولاد خدمت کئی عمر کی برکت وی رزق کی خدای پاک سړی برکت کی دارنګه مقصد داده چی سود خوری وغیره دی سره چی کوم لعنتونه پدی دنیا کی په سړی وریږی سړی بلکل واضح دی هغه مشاهدی شوی دی په هر حال دا دنیا دا دارالعمل ده خو ځنی شیونو جزاګانی آ په دی دنیا کی هم سړی ته ورکول شی سزا او جزا نو اوس په دی باب کی دی اسباب دی مجازات درته څه کئ بیانوی نو اسباب دی مجازات ګڼ شی دی خو شاه صاحب یو عجیب بس علم لدنی دته خدای پاک ورده ډیر ګڼ شیونه یی نو دی هغه پاره څه قوانین کی دی د وروسته بحث چی دینه بعد کوم مبحث ثانی کی روان ده څه یو عجیب فصل ده یقین ومنه چی ما به خپله په زړه کی دونه شکوک و شبهات و بله سبا به درته وایم چی آ به دی ټول وخیزی داسی بس څه قوانین کی دی کنه ځکه دی د ده دا علم چی کوم دی اکثر الهامی ده کشف ته دی به خپله وروسته وایی چی دی خبری په ما کشف وسو ماته الهام وشو. نو شاه صیب رادرومی او دی وایی چی اسباب دی مجازات ټیک ته ګڼ شی دی خو رجع یی صرف دوه اصلو ته کیږی دوه اصلو ته هغه یو اصل داده چی نفس احساس وکی چی ښه اعمال وکی نو نفس سرور احساس کئی چی بد اعمال وکی نو نفس چه کئی بد احساسات کئی نو چی کله نفس ښه احساسات کئی نو بیا به تا ته په خوب کی په یقظت کی هر شی کی به مقصد دا دی چی ښه شیونه خوبونه به ښه ښه وینی او مقصد دا دی په یقظت کی به درته خیالات هر شی ښه ښه درځی چی کله نفس بد احساساتو کی غلط کارونه سړی کئی نو نفس متاثر شی ورنه نو هلته به دی مقصد خیالات هم متاثر وی هلته به دی خوب هم یو ګډی وډی به په خوبونو کی چه کئی وینی نو دا هم یو سبب دی چا ده مقصد دا دی چی دی مجازاتو نه ده او دوم سبب به بیا دی بیانوی چی آ توجه دی حظیرت القدس تا یعنی ذات دی باری تعالی توجه ده بنی آدم تا یا داسی تعبیر وکړه دی هغه ملأ اعلی توجه ده چاته بنی آدم تا نو مقصد دا دی چی کله سړی نیک اعمال کئی نو هغه ملأ اعلی ته هلته چی رسی نو آ پدی سره خوشحالیږی نو آ چی پدی سره خوشحالیږی نو هغه مقصد دا دی چی هغه نه چی کوم پورته شعاګانی وځی هغه نه رضا جوړیږی هلته چه ما درته ویلی وو نو هغه رضا شی او مقصد چی کوم کاتر کوزیږی نو خلقو په زړونو کی د هغ سړی محبت او مینه الفت دا خلقو نیکو خلقو په زړونو کی چه کی وغورځی چی کوم بد اعمال وی نو هغه بد اثر قبول کی نو هغه نه غضب جوړ شی چی کوم پورته شعاګانی ځی او چې کوم کار ته رادرومي نو هغه په ملأ سافل باندې او په نفوس سافلهو باندې نورو خلقو په زړونو کې د هیڅ سړي بدي او دا شی نه چکي وغورځوي نو دا خو مقصد دا دی چې په دې دنیا کې چې کوم مجازات وي دا په سترګو باندې مقصد دا دی چې لیده شي دا مجازات خو بیا د انسان اعمال دوه قسمه دي یو د انسان هغه اعمال دي چې صرف ذات ته د سره تعلق لري لکه لمونځ شو اودس شو روزه شوه حج شو داسی اعمال او یو دی انسان هغه اعمال دی چی پورا معاشرې سره چه لری تعلق لری نو د اصل اول چی ده د نفس خوشحالی او غمجنوالی دی زیاده تر تعلق هغو اعمالو سره ده چی کوم سړی ذات سره تعلق لری لکه لمونځ دی وکړ پاڅیدل شپې خدای ته دی وژړل او خو دی په ګناهونو توبه وویستله او مقصد دا دی چی نفلونه دی ښه په توجه سره وکړه ته رښتیا ووایه سهار به دونه خوشحال خوشحال کیږی وجود به دی سپک سپک کیږی ته به وایی چی یاره دا څه څه شی می میندلی دی څه شوی دی بیا به اچانک ذهن ته درسی چی او دا خو دغسی نیک عمل وجه ده که چیرته سړی ارامیتوب وکړي بد کار وکړي لا نو ټوله ورځ چی مقصد څه ناست سړی په زړه کی ایمان پاتی وي چی بلکل ختم شي هغه درته بیانوم بیا نه کیږي نو چی څه ناست سړی زړه کی ایمان پاتی وي هغه منحوس والی هغه نحوست دا دی ټوله ورځ محسوس کوي او زړه بد بد کیږي بظاهر د خندا اسباب وي صحبتونه وي ملګرتیاګانې وي خو زړه کی پریشانی وي اضطراب وي او بې چینی وي دا شیونه مقصد دا دی چی په زړه کی چه سي رئیس نو دی طریقې سره مقصد دا دی چی دا چی هغه کوم اعمال یعنی هغه د ذات سره تعلق لري نو هغه اکثر دغه اصل اول چی کوم دی دغه اعمالو ته رجع کیږي او چونکه فرشتې خو خدای پاک یو عظیم نظام دی پاره پیدا کړی دي نو هغه خو دې باندې خوشحالیږي چې انسانانو یو صالح نظام وي صالح نظام خو اسلامی نظام د نور خو صالح نظامونه نه دي نو که کله اسلامی نظام وی او خوشحالی ګانی وی نو دو هلته خوشحالیږی او که کله مقصد دا دی چی دا نظام نه وی بد امنی وی ډکیتی وی چوری وی سرکی وی دا ټول متعدی ګناهونه دی چی هغه عام معاشره دی سره خرابیږی زنا وی دا کیسی وی نو دی سره عام معاشری ماحول خرابیږی نو د دې رجعه هغه چا ته کیږي ملای اعلی ته نو چې کوم سړی داسې کارونه کوي چې هغه سره نظام عامه خرابیږي مفاد عامه خرابیږي نو هغه مقصد دا چې ملای اعلی په هغه باندې خفه شي او بیا د هغه ناراضګي هغه نه غضب مقصد دا چې هغسې په صورت کې راشي او د هغه رضا عاد خلقو او د نیکو خلقو محبت په شکل کې چې پیدا شي تاسو په دې خبرې پوه دا خبره شاه صاحب په دې باب کې بیانول غواړي ها البته کله داسې وي چې دا نفس اوس په تاسو ذهن ته یو اشکال دردونی چې ډېر کله ته خو دا سړی دونه آرامیتوبونه کوي او مقصد دا دی چې محسوس کوي نه لکه ډېر خلک خپلې ګناه باندې فخر هم کوي ما داسې وکړه داسې بلکل پروا یې نه دا اصل وجه دا وي چې د ده قوت بهیمیه په ملکیه یې دونه مغلوب کړی وي او په د ملکیه دونه غالب شوی وي چې ده دا نفس بلکل بهیمي ګرځېدلی وي نو دا چې کله د هغه قوت بهینیه هغه هغه کم شي طاقت کم شي یا بیماریګانې په رای شي یا بیمار شي دی بال په دماغ ځای ته ورشي یا غربتونه په رای شي دی دماغ ځای ته ورشي یا بیا دا بالکل د قوت بهینیه هغه طاقت ختم شي چې قوت بهینیه خو د معدې سره تعلق لري نو دته هغه غذاګانې دا شیونه یعنې موت